سوره بقره په دغه اخرنه حصہ کې څلورمه حصہ شروع وا د انفاق فی سبیل الله په بارا کې الله مختلف ترغیبات او امثله ذکر کوا اوس دغه آیتنا شپږ خبره الله ذکر کړي اولنې خبره په دغه آیت 267 نمبر آیت کې چې انفاق کوا مال خرج کوا الله دې تاسو مالونو ته محتاج نه دی پدا کې دی خپل غټوا کچه ته تو سه آغا شی بهر لا خرڅول غوړو نو خپل کیفیت مودا دی چې په اغسیز مال اغستل او عوض اغستل هم تو سه نه خو ها کچه ته ضرورت شي بس داسې د زون نه لري کول په نیت باندې تو سه ورکو آغا ردی شي الا ان تغمضوا فيه مگر دا چې سترګې پټې کو پاږي کې یعنی په اغستلو د عیوز کې نو کم شی چې ته ردی غني هغه ردی شي په زکات کې ماور کوا کمزور شي بیکار شي چې هغه په خپل ته اغستلو والا نه یا عیوز یا هغه کتل څوک در کوي ته په خپل اغستلو والا نه دا څه شي چاله په زکات کې مگر کوا وعلمو خپوی شو په دا خبره چې بشک الله بے پروا دی حمید استایل شوی دی اغه الله داسې بے پروا دی چې خو نه خشی قبلوي چې خشی دی الله په لار کې خرچ شي اغه الله قبلې د زکات په باره کې د شریعت دا مسله ده چې د چا سره سونا صرف او صرف سونا وي نو او نیمو تولول چې نوی رسیدل یې تر هغه وخت پورې پکې زکات نه او نیمو تولې 20 مثقال وي حدیث کې لکه څنګه چې البته کې دی وی خزه سره پیسې هومي لا سندل زر روپی دی وسرا یا لګه سونام دی وسرا او سونا دی وسرا دغه ټولو قیمت به راو بخل شي کچې ته آغا د 52 تولې چاندې قیمت تر رسیدا کوم چنن وخت کې تقریبا دا 1 لک 15 در زر روپی کم او بیش جوړیږي بیا په داسې زنانا باندې یا په داسې نارینه باندې به زکات وی څلور سيزونه شمارل شي سونا چاندي مال تجارت او نقدي د چا سره سونا صرف سونا وینو زکات به اعلی لازمیږي چې 7.5 تولې وي د چا سره چاندي صرف چاندي وي بل ایت شوی سنوي چې 52 تولې ته نوی رسیدلی دا چاندي تا غپېری په زکات نه د چا سره پیسې دي یا مال تجارت ته د هغه قیمت کا د 52 تولې چاندي قیمت لا رسیدو کم چنن سبا وخت کې مو ویل وخت کې 1 لک 35 هزار روپے کم او به شریټونه بدلیږي را بدلیږي دوم رہی زکات ورکړي دغه څه زمکه چې کم شینکای او بسی او مقصدی وي یو خو غیر مقصدی شی وي واخه و غیره چې هغه د استعمال نوي ضرورت نه هغه اسو شي پاغه کې عشر یا نصف عشر نه حکم چې مقصدی شی دی کاغه غنم دی کاغه نور جوار دی کاغه وربشی دی وغیرہ وغیرہ دغه ټولو سيزونو د بوټیو عشر استل کیږي هغه ځان نه خبره چې دغه بوټي نه روستو خلک څوک ته شراب جوړ کی او څوک ته چیشي جوړي څوک ته چیشي خو ته بوټیو عشر یا نصف العشر دا وکل یعنی لسمه ایسا یا شلمه ایسا دا لازمی وی الله په دغه آیت کې دغه تفسیر کوله چې انفاق وکړو اوس دویم دویمه خبره ذکر کړي چې کله ته مال خرج کوي نو توله به شیطان وسوسه چې چې مال ما خرج کوا دا دې نه خرج کول وسوسه شیطان شي الله فرمایي الشیطان یعدکم الفقر ويامرکم بالفحشاء شیطان وعده کوي د تاسو سره یروي تاسو الفقر د غریبین چې ته خامخه خرج کوي نو غریب به شي يروي تا ويامركم بالفحشاء او حکم کوي تاسو لا بالفحشاء په بهایي مراد دلته کې د فحشا نه بخل نه ځکه چې دلته کې کوم آیت کې مراد دې هم دغه بخل مراد ده دا مزامین به هغه سړی منی چې څوک د دین صحیح فهم لري نو الله مسله به حکمت د دین د فهم ذکر کړه الله فرمایو تل حکمت مې یشاء ور کوي الله پویا په دین کې چاله چې وغړي نو په دغه مسلوي پوي کی ومن یوت الحکمت چاله چویر کړی شو حکمت یعنی پویا په دین کې فقد اوتی خیرا کثیرا یقینا ور کړی شو غل خیر کثیرا ډیر زکه چې دی دین کوم فهم چې دی دی هغه په ذریعہ باندې اصلاح دی عقاید او دی اعمال صالحو کیږي یعنی توفیق سړی ته ملويږي د دین په فهم د دین په پوهه باندې دا ګټه کیږي چې کله سړی د دین پوهه لري اغل ډیر خیر ملاو شو الله فرمای ډیر خیر دې ته ملاو شو خو د پښتون معاشره دا وی چې یو طالب مدرسه کې سبق وی او د دین فهم حاصلوي وی چې دا به خوري چی شي ادغه به کار روزګار څه شي وی طالب هم یو سړی روشي چې استاد د دین کار خو کوي په مدرسه کې په جماعت کې خو د دنیا کار هم سره کوا یعنی مطلب د دین دغه کار وي تا کار نشي لري تا چې تا ډاکټر لوي لري چې ډاکټر صرف ته وسره انجینیرینګ هم کوا ته وسره ډاکټر صرف دا ریډا مو لګوا ته وسره ډاکټر صرف چې ته په مدرسه کې داخله مو اخلا دا نه چلا چې ډاکټري خلک یو کار غني دغه سي د دین دغه کار مستقل کار دی او د ټولو نه ډیر خیر الله ویلي چې د ټولو نه ډیر خیر هغه چاله ملو شو چې چاله د دین فهم ملو شو د دین سمج ملو شو د دین ذکر کوا او اهتمام سره ګورخه د دین دا ذکر چې دی دا په اهتمام سره کیږي اهتمام مطلب دا وی چې مکمل توجه ورکا زړه وتا کیرا وګونه وتا زړه وتا توجه مکمل هر طرف لا تعلق او سوچ فکر یو طرف لکه او د دین سمجھ چې دی هغه د حاصلولو د پوره کوشش وکړه الله فرمایي وما يذكر الا اولو الالباب نصیحت نه اخلي مگر د عقل خواندان چې چا عقل وی په دغه خبرو به سوچ کوي نصیحت اخلي او چې عقل یې نه به عقل وي نو عقل څه پته وي چې دین په کار کې څومره ګټه وي درجمه خبره ذکر کوي الله چې مال لګول دا عقل مندي دو وورا ومان فقتم من نفقه او نظرتم من ناظرين هغه مال چې تاسو یې خرج کوو من نفقتین دې څه خرچې نه پس پلیار دی الله کې او نظر تم یا تو سے نظر منو من نظر دې څه نظر نه دی الله په اطاعت کې فإن الله بشکا الله يعلمه خپوهيږي من نظر د نظر نه کدی الله تابعداري مقصد دی کدی الله نه فرمانی او چې و من ختم وکړل او څه شي خرج کوو الله په پوي دی چې شي له خرج کوو دا عقل مندی وا وما للظالمین من انصار او نشته ظالمانو د پوره څوک امدادي ان تبدو الصدقات اوس پدا کې اباحت ذکر کوي کچې تا ته دا خپل مال لګول چې کوم دی دا خلکو لخای د دغه د پورا چې کوم نیکی د نیکی صدقه وی مطلب نفلی صدقه خلکو لای خای د ترغیب د پورا یا فرضی صدقه خای د دغه د پورا چې د الله حکم خلق سره ورسین او اهم جایز دي چې نیت صحیح وي الله فرمایي ان تبدو صدقات کچېتا تو سه سرګندو خپل صدقې فنعم ما هي نو دا سرګند دا سرګندولې جایز دي صحیح دي خدي خزکه چې چاله خو به ترغیب په ملو شي کنه د تو دی وجه نه بل سړیم نه کیو کی نو په دا وجه باندې کچېتا یو سړی د نیکی د سرګندولو دا نیت لري چې بل چاله په ترغیب ملو شي دا جایز دی خو نیت سره تعلق ستی دا پټ شعر د زړه اعتبار نیت لره وان تخفوا وتؤتوها الفقراء او کچیتا تو سے پټکړه دا صدقه فضیلت خیر پټوالی ګورخه وتؤتوها الفقراء او بیا تو سیور کولا دغه صدقه فقراء او غریبانان خلق لا فهو خیر لكم نو دا ډیرا غره د تو سه د پورا پټولیه ځکه د انسان نفس ډیر زورور دی اسنه چې نیت خراب نشي اسنه چې پنیت کې څه ګډوډي رونه شي چې هغه شته عمل دې ضایع شي چې په پټه ویر کې الله فرمایي دا ډېر غوړه لري تاسو دې پوره دا عمل الله فرمایي وای کفر عنکم من سیئاتکم سمرا ذکر کوي د دغه انفاق په ذریعہ به د دغه په برکت به د تاسو نه الله لري کې من سیئاتکم ګناهونه یعنی سزاګانې دي ګناهونه دي تاسو والله بما تعملون خبير الله د تاسو په عملونو خبردار دی الله د تاسو په عمل خبردار دی چې څوک دی الله د رضا لپاره نه یاره او څوک ځان خوشاله کوي ریواج خوشاله کوي اوس تلورمه خبره ذکر کوي تسلی مبلغ لا د بیان نه بعد بیان دی وکړو تسلی لیس علیک هداهم نشته پتوونه ای پیغمبره هدایت دغه خلکو د تا په ذمہ هدایت نه دی چې کنه خلق د هدایت هم ته ورکا ولکن الله یهدی من یشاء لیکن الله هدایت کوي چاله چې وغواړي هدایت دی الله په لاس کې دی دومره اهتمام له ضرورت نشتا اے پیغمبره چې کنه د تو په ذمہ هدایت ته او دومره اهتمام کوي او دومره زور په ځان تیروي ته څه کوي ځان به وجنه اوس لعلک باخع نفسک آیا تخپل ځان ویجنې اوس د دغه وجنه چې خلک ایمان نه وروړي مطلب دا پیغمبره چې تا په ذمہ خلق له هدایت ورکول نه دي تا په ذمہ بنیادی کار دا دی چې خلق له بیان وکړي وما تنفقوا من خير فلانفسكم او هغه مال چې تاسو خرج کوو من خیر دینه کینا دی مال نه چې کوم شی ته خرج کوي نو فائدہ یې ام توسل لرخه فلانفسکم یاغي فائدہ ام توسل لرو وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او هغه چې خرج کوو توسه وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله مگر د دغه مگر د پاره د لټولو د رضامندیا دی الله نفلی من خیر د سنکینا یوفا الیکم پورا پورا به در کول شي تاسو لا دلته کې مراد نه زکات نه ده خن نفلی صدقات دي وانتم لا تظلمون د توسه نه به ایڅ کمای نه کیږي ظلم پتا سره نه کیږي کمای به نه کیږي پنځمه خبره ذکر کړي چې مال خو خرج کوي خو لږ ځای و پیژنه چې په کنځي کې به مال خرج کوي او د مال ګټل دومره مشکل کار نه لکه لګولې چې مشکل کار دی مال خو په څه طریقه باندې په دیاړې وغیرہ وګټل لري خلکو ته معلومې دي خو مال به لګوي څنګه په کوم کوم زینو کې به لګوي چې الله پر راضي شي او ناراض نشي دا مشکل کار دی ډېر پیسې د خلکو سره وي لیکن چیته لګي خرچه چیته کیږي هغه هر سړی دی په خپل نظر په خپل ځان نظر وساتي چې امام مال چیته خرچ کیږي الله فرمایي للفقراء الذين اوصلوا في سبيل الله دی هغه فقرا او دی پورا دغه مال خرج کو یعنی انفقو مال خرج کو توسی للفقراء دی هغه فقرا او دی پورا کم فقرا الذين اغا احصروا چې اغا ایثار کړی شي وی دي را بند کړی شي وی دي فی سبیل الله پلار دی الله کې یعنی د دین په خدمت کې اغا راهي سار کړی شي وی دي د خپل کورونو نه لري دي الله اکبر کبیر مفسرین کرام فرمایي چې مراد دې دغینا د مسجد نبوی په چبوترا کې چې کم خلق پاتې کېدل اے هغه صحابه تقریبا 300 سو نه کورونو په مدینه کې نه خاندانونو هغه په دغه چبوتره کې پاتې کېدل او دین زده کول ښا دین زده کول نبی علیہ الصلوۃ والسلام به باقاعده لګل دا جنگونو لا دغه ته اصحاب الصفه ویل کېږي الله ترغیب ورکړو چې دغه خلکو باندې خرچاو کو کوم چې د الله په لار کې راي سر شي وي دي فی سبیل الله د الله پلار کې په طلب د علم کې یا په قتال فی سبیل الله کې مفسرین کرام د دغ آیت نه مراد اغا خلی بیا دا حکم عام کی هغه خلق لا چې هغه د علم په لار کې وتی دي او طالب علمان دي هغه هم د الله په لار کې د دین د خدمت ته پوره رئیس شوی دي بیا هر یو د الله د دین په لار کې چې کوم خلق را ایثار شي کغه قتال فی سبیل الله وی کغه جهاد فی سبیل الله وی کغه د علم په لار کې وی کغه د تبلیغ لار وی کغه نور داسې دینی خدماتو ته یو سړی خپل ځان وقف کی دا ټول ته مراد غستې شي الله فرمایي لا استطيعون ضربا في الارض دوی طاقت نه لري د ګرځېدو په ځمکه کې د دین دی وجنه مصروف دي په مدرسه کې او سارانی او بیگانی سبکونه او وختونه ټول مصروف دي دومره طاقت نه لري چې هغه چکرې وخی وګرځيږي بیا چې کوم جاهل خلک دي هغه چې کله د دغو طالب علمانو یا د علماو زندگی وګوري ګمان پیدا کوي اس کدا خوردا ډیر مالدار دي الله فرمای یحسبهم الجاهل ګمان په کوي جاهل انسان کم جاهل انسان چې دغه د حال نه خبره نه د حال نه خبر نه ګمان پیدا کوي چې اغنیا ادا مالدار دی سره پیدا ګمان کوي مینت تعفف دی وجه د سوال نه کولو دی دی وجه نه د سوال نه کولو دی وجه نه خلق نه پوهه خلق پیدا ګمان کوي چې دا خو ډیر مالدار دی الحاف ویل کیږي په واز خپل سره په کلا او خپل سره یا الحاف المعنا دا چې یو سړی په چا پسې ون خلی چې شابه مولا ته صدقه او خیرات راکا دا څنګه بعض یو نیم فقیر وی یا غسر قدم نشي کې خدای چې ته څو پر دې غره صبر کړی نه وینم بس دا په تخپو پر نخته وی دا څنګه کوي دا مطلب د چا نه غوښتنه کوي نو الله فرمایي دا سه فقراو باندې خرچ کو للفقراء دا سی فقراو باندې خرج په دا آیت کې تفسیر ابن تفسیر کبیر هم دا لیکي چې مراد دغه نه هغه طلبه دي طلبه چې پلار دی الله کې هغه خپل ځانونه بند ساتلی دي بهر له خلک پیدا ګمان کوي چې دا خو ډیر خریزه کا کپڑے جامې چې طالب علم وګوره نو بهر ته چروزی جامع ځان نه استری کی رومال ځان نه خو برابر کی سترګې توري کی او کچې ته پلیار کې دنده سره ته ملو شو هغه به اوخی او بوټ خپل پالش کی هغه جوراب بیا چې چې د ټول نه خسته یا د کوټ واسکټ به چې ټول نه خسته چې بهر تروزی خلکی چلو کنده وګوره دا خو پورا سیټان دی سیټان حالانکه اندرونی حال داوی الله فرمایي نه پوهې سړی په ګمان دا کې اس کدا ډیر مالدار دی حالانکه هغه نه چانه وخت نه کوي چلا اوقات ټول څه شي له مسعود کړی دی دین لا الله فرمایي للفقراء پدا سي فقراء خرچ وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي سوال کول ګوره منه دی ښا د مالدار سړي د پر سوال کول دا شرعا حرام دي ان المساله لا تحل لغني البته کچې ته داسې فقیر سړی وي چې آغا د لوګي دی وجنه پزمکه ورزيدو ته نږدې وي نو هغه کله کېږي تقریبا چې یوه دوې ورځې درې ورځې لوږه تېره کې او که نه تا وخت دغې لکه وره چې لکه ته ځان له پیچېدي څه کوي هلته د نشې تماشې سیزونه خلي نو بیا ګوره د دغې داسې فقیر له ورکول شرعا منه دي داسې فقیر له سوال کول شرعا حرام دي په دین کې د سوال کولو حوصله شکنی شوی کوم سړی سوال کوي نو هغه سړی لا دین حوصله ماتوي چې دا سم کوا سوال مکوا بلکې کار روزگار کوا نبی علیہ السلام له صحابي راغلو وخت یې وکړه پیغمبرو فرمایل ته تو سره څه شي دی رسول الله دې وسره خو یو پیاله او یو دغه شی دی بس کور کې وی غره وړه را یو وخت خرڅ کړل یو درهم دوه په وشول باغې لرګي پړې وغیرہ او تبر وغیرہ څه شي په واغستل وتا نبی له سلام ته فرمایي لوټ شه په غره کې دلته کې لرګي وخه راوړه لرګي به راوړل هغه له بهترین حلال روزګار کو ګټه ګټه وشوره شریعت کې په دین کې حوصله افزایی د کار روزګار د برخه چاله لاس ونیسه چې کار روزګار نه کوي نو خامخا به چاله لاس نیسي او چې کار روزګار کوي نو د لاس نیولو نه به د الله بشکوي لاس کو نیول چاته د اسی او شرم وي او د سړی عزت نفس مجروح شي انسان ډیر بد دی دی شي نبی علیہ السلام ځکه فرمایي چې بار لاس د لاندې لاس نه غوړه دی بار لاس د لاندې لاس نه غوړه دی چا نه وخت مکوا او په شریعت کې په دین کې هغه خوراک چې هغه په خپل سره ځان له خپل خلو وګټي هغه طیب وي پاک محنت شامل وي پاغه کې تیار خور ما جوړېګا ذهن دا جوړ کا چې زوی جائز کاروبار چاغه ارڅنګي وي څومره درجه کې می لازمی خبر نه دو چاغه لکاو ته ورسی چوټا موټا دی دا به هر قومونه چې دي هغه چې دا ترقی وکړل او د هغه معیشت مخ کې روان دی د هغه بنیادی وجه دا ده چې پاغه کې سوالګری خلک کم دي او د کار خلک ډیر دي سوالګری خلک کم او د کار خلک ها هغه ډیر دی او پاتې شول مونږ په ملک نو د مونږ په ملک چې کوم مشر محراب په تسبو کې مشر محراب دی نو چې هغه سوالګری شي لاندې خلکو له هم دغه ترغیب دی چې لکه تاسو سوال کوخه نو زنانه ولا بچری دی بینظیر انکم سپورټ پنامه باندې پیسې اجرا کی ظالما لک سوچ او لک فکر به دې بدل کړي وای همداغه پیسې به دغه لور کړي وای چې په دادې مختلف قسم لا داسې سنټري چې د شریعت او د پردې په پابندۍ کې وي دغه زنانه ول به په خپل کورونو کې صدا سره ترتیب جوړ کړي وای چې هغه باقاعده خپل کار روزګار په کولې په پرده کې او په خپل عزت نفس هغه پیسې ګټلې دا څومره د ذلت سره د مون زنانا مخامخ وي تو وګوره چې نن کوم حال لري مونږ د زنانه او سره په دغه یې روب د کړیو په دای عادت کړیو چې وخت کوا غاړ نو که په خپل د غټلې سره به دغه خبرو له محتاج وي ښا ترجیح دغه لور کخه چې په خپل لاس ګټه ګټه کوا کار کوا همت وکا پیغمبر نه خپل یې خبره پیغمبر په خپل لاسونو مبارکاو باندې کار کړه جمعه جوړیږي په جمعات کې خوب پیغمبر په خپل کار کړه ګټي او چتی کړي اته مولا شول نو وشو مولا بس دا سوي چې هغه یو برانډ دی مولا په ځان باندې مچم نه پرېږدي څه چلې لکه معاشره باندې بوج کیږه ما خپل حلال کار روزگار چې څه وی د دین سره سره څومره کې دی شي هغه کوا بیا به دې په خبره کې خوند وي بیا به دې په مهنت کې رنگ وي بیا به ثمرات حاصلېږي او کنا لالچ وی امید وی او سوچ دا وی چې څوک به څه شي راکینو جمعات امامان مون خوار ساتو حالانکه د خواره طبقه نه و د هغه طبقه چې داسې طبقه خلق په ټول کائنات کې نشهره پیدا کوله خو کله کله د سړي خپل نه پوهیتیا شي نو سوچ او فکر د دین نه وي د دنیا وي د ظاهري هولیا صرف د دغه لپاره وي چې خلک ورته وي چې دا خو ډېر دیندار سړی دی دا خو ډېر متدین سړی دی نور سوچ او فکر نه وي سوچ او فکر او درد دین ولاره ورځ شپه ته ما ګورا خا بده ته ما ګورا امو خلګي اس کا خرچه دغه لې چې شابه په لکاو روپې خرج کا ته سره کا په جوب کې زر روپې دي په توم خرچ لازم دي ته هم خرج کوي خوار غریب ګورا دا نه چې صرف کې خلکو نه خلا خلکو لور کوا غریب دی مسكين دی ولې دوه د خپل واس مطابق مدد تعاون په تو لازم دی خپل اخرت به جوړ کا زون نه لکا او کروڑها پیسې خرج کول دا څه لازم نه دي څومره دی وس کې خوار غریب دی گاوند کې یا څوک هم دی داسې نو دا غسر مدد تعاون کوا مولا دې هم کې خدا مسلې بنن سم معاشره کې ما مخکې خبر او کړه چې نظام ټول الټا روان دی مولا مسلې دغه لکې چې پرې چې خلک په عملو کې خو کدی په عملو کې نو دله په کوپر لیدای شي مولا مسله وکړه چې چا داسې صدقه وکړله دومره دومره اجرونه دي د مولا کور والا وا خزاین واغه چرګ لال کو چې وې کته او ټیکاله کې وې ته چر دغه دمونه کې خپل نو مولا خوشاله شو چې دا شکر دې دې ما ترغیب لکه چې کار وکړلو دغه د خلکو ته صدقه را لګلې نو کور کې خزه ته وې چې لکه دا صدقه چاره لګلې چې دومره په زړه باندې دغه رحم نه نوته نو چې خاوند خو چې تو څنګه مسله وکړل چې تو هغه چرګ نه هغه کولنګي چرګ هغه مې را لاندې کړو موبایل مې چلکه اول ثواب زو غټم په خپل خاوند یې وغټم نو دا خو مې خپل هغه چرچ یې تو ولا کوم هغه مل کړی دی هغه مې تورید کړی دی نو خاوند ته ویل چې الله دې په خبر ګوخو باندې شیا لکه دا خو مې توله دا مسله نه کولې خلکو لمه کولې اې دې موږ سوچ ولم دا غي چې دین دې بل دې پر خو خوځون لای نه خو دین دې بیانولو شی کم دی او دې کولو شی ډیر دی ګورخه دین په خپل عمل خلق له وخایا په عمل یې خلق له وخایا یا دا غنه خلق ډیر متاثر کیو کنه په جبه دې دین او په عمل دې بی دینی وا بیا به دې خلق تر پم باندې شي ګورا بیا د خلکو د زړه نه هم هغه اهمیت او قدر د دین اوچتیږي په دا طریقه مال خرج کوا الله ترغیب ورکړي مال الله الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار هغه کسان چې هغه خرج کوي خپل مالونه د شپې او د ورځې سر او علانیتن په پټو بخکارا باللیل والنهار تعمیم دی اوقاتو سر و علانیتا تعمیم دی حالاتو شپا او رز الله ذکر کړه مراد دا چې هر وخت خرچ کوا سر و علانیتا تقسیم دی حالاتو چې هر حال کې خرچ کوا په پټه وی کا بخکارا الله فرمای فلهم اجرهم عند ربهم دې دوی دې پر اجرونه دې دوی دې پنيز دې رب دې څلور اوقات څلور حالات ذکر شو مفسرین کرام فرمایي تفسیر السراج المنیر کې چې دغه آیت مبارک د حضرت ابوبکر صدیق کی نازل شوه دی دغه سره تلو تلویغ زره دینار او لزر دینار د شپې خرج کړل لزر دینار د ورځې خرج کړل لزر یې په پټه کې خرج کړل او لزر یې خلق له خلق ترغیب شي په دغه آیت باندې عمل وکړلو اے صحابه او بي دي الله په کتاب باندې عمل کولو تش دي تلاوت کتاب یې نه وګرځولای الله فرمای فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دوی د پاره به اجر د دوی په پنځ د رب دی دوی اتیره به په دوی نوی نبی دوی غمجن وی من المس دی وجد خپل اغا ضرر نه یعنی معنا دا چې کوم سړی دا سوي چې اغا اغلا شیطان او جنات ورسیږي من المسجد وجد رسیدونا چې شیطان غیله رسیدلې وي لکه یو سړی باندې شیطان او جن جنات حاوی شي او بیا هغه سړی ګډ وډ راپورته کیږي غورځيږي لکه دا پیریان چې بچارو شي نو دغه سي به د قبر نه پورته کیږي څوک څوک چې دی سود مال خوري حیران او پریشان به را پورته کیږي ذالک بانهم قالوا دا زکا دا سزا زکا ته ملوي چې دوی به دا خبره کوله چې انما البيع مثل الربا په کلام کې قلب دی قلب قلب معنا دا چې انما انما الربا مثل البيع هغه ویل چې دا سود دا هم دی بیع په شانتی یو شی ده کنه په سود کې غټوي او په بیع او شراء کې غټوي نو سود حرام دی او بیع نه ده حرامه دا سلا وی دا حلال او حرام به نه منل او دغه انما البيع په ځکه مخکې کړه لري دی وجه دی اهتمام نه دی وجه دی اهتمام نه چې مطلب دی هغه په ذهن کې د سود دومره اهمیت او چې د بیع نه هو مخکې کړو حالانکه په دواړو کې بالکل واضح فرق دی الله بيع او شراء حلال کړی او احل الله البيع وحرم الربا او حرام کړی الله څه شي سود الله حرام کړی دی سود الله حرام کړی دی سود څه شي ته ویل کیږي دا یو اهم بحث دی هر مسلمان دی په توجه سره واوري د دین زکول اسم ضروری دی او هر مسلې ته وکه خودل او زکول دا لازم دی چې موږ په ذهن کې د دین دغه مسائل پراته یو یو خدا خبره چې په دغه آیت کې دا دلیل پروت دی چې د جناتو اثرات ویخه تفسیر قرطبی لیکلی دی وی چې دا آیت دلیل دی په دا خبره علی ان للجن اثر علی الانسان دی جناتو اثرات وی په انسان بل حدیث کی دار تھی نبی علیہ السلام فرمائی ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم شیطان چې دی هغه هم د انسان په وینه کې داسې ګرځي انسان په وجود کې لکه وینه چې ګرځي او په دغه لحاظ سره د جناتو اثرات وی البته د جناتو د اثراتو نه د بچاو طریقې کار هم شته دی طریقې کار یې شته دی اخرانی صورتونه دی ویل یا نور دعاګانې په احادیثو کې وارد دي هغه دعاګانې سحر او بیګا په اهتمام سره ویایا او کم هدایات چې شریعت بیان کړی دي د هغه هدایات خصوصي خیال ساته لکه خصوصا د ماخام په دغتیم کې د اذانونو بانګونو په ټیم کې ماشوم چې وی هغه بهر ته مرا پرېګدا دغه ټیم کې جنات پر خولې شي نو چې ته اثرات په ونشي بیا اکثر له ماشوم چې دا سوي چې جړه ډیره کوي ویرونه ډیر کوي یریږي ډیر وغیرہ وغیرہ دا څه کوي سړی ذهني خلجان لري نو هغه دی او کمزې کې چې تشي متیازي کوي هغه ځای کې دی او دس نه کوي اصل خلق داسې کوي چې کمزې کې تشي متیازي وکي الته کې او دسم کوي نو هغه د طریقو دی وجنا بیا جنات هغه ځای کې وی هغه ځای کې جنات وی هغه ځای کې اثرات وی نو بیا چې دی د انسان سره وهم ملګری شي حالانکه حقیقت کې جنات د انسان نه یریږي جنات انسان نه یریږي خو خبره ټوله الټا ده خو خبره ټوله الټا شوی ده اصل خدا پکاره چې خزه د خاوند نه یری دی امدغه پکاره کنه ځکه چې مشر به څوک په کور کې خزه کنر سړی به مشر وي ولکه څنګه دا خبره الټا شوی ده سړی په کور کې یریږي او خزینه یریږي دغه سي جنات لم پته لګیدلې چې دا بنده خو له مونږ ډېر سخت یریږي لکه یو پخ مې په وګړو بدلین چوي نو جنات زورور شي حالانکه جنات نه یریږه ما جنات خو دې تا نه کمزورې مخلوق ده خو اسی وهم شي نو خلک بیا وهمیات راوخلي به هر حال دی هغه طریقه شته راي دویم دی سود په بارا کې دا مسله په ذهن کې کې خولي سود اصل کې ویل کېږي زیاتوالی لا دا سه زیاتوالی چې هغه په جنس کې یو وی هغه شی چې توله زیاتی څه شی درکینچ کی دغه زیاتی شی سود دی بینک دې پیسې کې خو دې یو لاک واپس کې یو لاک لزر درکوي توله د سود دې لزر دا جایز نه دی حرام دی په نص قطعی قران کریم سره بیا سود په دوا قسمه ده یو وی ربا الفضل یو بی ربا النصیعه هغه سود چې د ورستوالي د وجنه لازم شي ته یو سړی لور کی سل درهم ور کی چې دغه نن پاکستانی روپی جوړې کا نو سل درهم باندې ډېر پاکستانی روپی غسل دا جایز دی خو ورستواله دې کپکې وکړو دا حرام شو ګوره دا سود دی بیا مثلا ته چې پیسې وسرو کا درهم او پاکستانی روپی به سبو درکم دا سود دی لاس پلاس ضروری دی لاس پلاس هاتو هات چوته او دغه سي زیاتواله خو هغه خو ټول خلک پاګه پويږي چې پیسې چاله ویر کی او داغه نه زیاتی پیسې غوړي لکه قرضا د بانک نه بانک ته تونه پیسې اخلي د قرضې په تور باندې چې تونه پیسې اوخلي الته کې څه کوي هغه په سود کوي خلق لا هغه پیسې ورکي غټو غټو کپنو والا او تا سرمایه کار خلق لا سرمایه دار خلق لا په عربونو پیسې بکور وی په هغه په خپل پروډکټ سخلی او هغه بیا چې کومه ګټه به کوي دی هغه ګټي 30% منافع یا 40% منافع د بانک لور کوي د توبه پیسو سود کوي هغه خلک بیا هغه بانک خپل یو کاروبار روان کړي دی یو قسم له سود اخلي او توله پلاکو کې اغلا پلاک بوندی 40 فیصد پراپرټر سی تو له 7 8% کیری وزرا وتزرا او دا سود دی نو داسې په بینک کې پیسې کې خپل شرعن جایز نه دي چې دا غره حفاظت ذریعہ وي ها که اشد ضرورت په خلونو بیا په بینک کې اکاونټ جوړ کا لیکن بینک کې دوه اکاونټونه وي یو سیوینګ دا سه اکاونټ چې په هغه کې د تو پیسې پرتی وي پراپرټر سی پدا کې پیسې کې خور شرعن دا جایز نه دی ځکه سود په ملاويږي او که کم نه ته ملاو شوی مينو هغه بغیر د نیت د صدقې نه ډایرک په ډایرک باندې غریب لور کوا د ثواب نیت هم پکې مکوا او دیم نمبر کې کرنٹ اکاونټ وی چې پاګه کې پراپټ نه ملوي کېده حفاظتي تور باندې بیا تر خلا نو د سخت ضرورت په وخت کې بیا بیا غنم ځون بچول وکور دي خدا کې علما گنجائش ذکر کوي نن سبا وخت کې خلق مختلف قسم له معاملات کوي ډېر معاملې او ډېر سوداګانې او ډېر کارونه غلط دي یو د هغه غلطو کارونو نه دام دی خلک آنلاین کاروبارونه کوي آنلاین کاروبار کې یو قسم ته د ډالرو د کرنسی وغیرہ اغستل خرڅول وی ډالر اپ ډاون شي بر شي خطه شي او تو اغستې وی نو توله چي دي په مختلفو ذرایع باندې چال تخپل ویور سیوا کوي نو هغه چې دا کلیک کا بار بار کلیک کا نو چې کله کلیک کین نو توله چي دي باقاعده پابونی ته شي چې ډالر سیوا کیږي دا یاد لرا چې کله یو سړی د کرنسی خرید او فروخت کوي آنلاین نو شرعاً آنلاین د کرنسی خرید او فروخت دا جایز نه دی ځکه چې دغلا بیع صرف لکېږي دا سه بیع چې دوړو طرف لا په اغه کې پیسې دي نو بیا صرف چې کله کیږي چې کله جنس بدل وي په زیادت جایز دی خو مجلس به یو وي نو تنوس په پاکستان کې او بل کس چې په ملایشیا کې نوسته بل کس په یورپ کې دی بل کس چې په دبي کې دی نو هغه چې رقم اغستل خرڅول کوي نو دا شرعن ټیک نه دی آنلاین د پیسو کاروبار په دغه طریقه د کرنسی کاروبار شرعن ټیک نه دی دغه مثال دا کرنسی چې کوم چلیږي ډیجیټل کرنسیز کم چې دی کرپټو کرنسیز دی او دا نور دی دغه په بارا کې هم مفتیان کرام فتوا دا پیش کوي چې دغه اغستل خرڅول په دا کاروبار کول شرعن ټیک نه دی هغه حقیقت کې اصل پیسې نه دی اصل دا شی لکه دیهاتی دیهاتی دوه قسمه غاخونه وي هاتی کې دانت کھانے کې اور دکانے کې اور د خوراک کې واړه واړه خپل غخونه دی او د خول د پوره یې شو شغټه جوړ کړی داسې هغه خوراک نه کوي داغه سه دغه ډیجیټل کرنسی می په داس څه شای نه ده خو اسه بس صرف یو د کاروبار ذریعہ خلق جوړ کړی د دغه کاروبارونو نه حتی الامکان ځان ساتل پکور دي نوجوان نسل ټول په دغه شي اخته ده چې ګوري نو نوز بي وي په امازون باندې به لګیا وي او دغه جایز و ناجایز ته پوس نشته دی چله چې هغه جمعات لا رسینا او جمعات کې به درس او تدریس وي په جمعات کې به مسائل بیانېږي خبر نه دی غریب دغه نه خبر ده چې لوګه څنګه سی وي هغه خدمول څنګه وي او په دانه خبر چې دغه لږ جایز ذرایع کمی دي نو دا د سود معاملات شرعاً ټیک نه دي دویم یو سودا مبارک خلق ته پوس کې سودا خو نه وی د قرض یو صورت ته کورونو کې اکثر له د چا سره وړه ختم شي د چا سره چینی ختم شي د چا سره ټماټر او پیاز و غیره و غیره غوړي ختم شي بیا گاوند کې خامخه خلک کومه کوي مطلب دا څه تاسو کې چې ټماټر شتا یا غوړي شتا یا چینی شتا ملمانه دي یا ضرورت وختي تور باندې نو بیا چې دې داسې په پیاله کې خلک غوړي ویر کی یا اوړه ویر کی په جام کې یا بل داسې ټماټر نیم یا بل داسې نو سيزونه آیا پدا کې سودر سی او کنر سی دا یاد لرا دا کما عقد چې دی دا څه اغستل خرڅول نه دی په کلیو کې دا خلک چې یو بل ته شی ور کوي دا څه اغستل خرڅول نه دغله یو قسم لا قرض خلک چې په قرض باندې روکا نو په دغه کې دغه خبره اهتمام په کار دی چې څومره غوړی دیر کړل او مغه عمره غوړی واپس ویر کا عمره عمره پیاله کې دیر کړل په جام کې دیر کړل په بل څه شي کې دیر کړل کټوري کې نو پاغه کې لګ معلوم کته دومره غوړی مره وړي وتی دومره وړم تیر وړیو احتیاط په دغه کې وای البته علما فرمایي چې دا ډیر په لګ مقدار باندې وي په ډیر مقدار نه لګ غوندي مطلب دا سه یو پیاله غوړي وچوا یا دا سه لګ غوندي وړو وچوا یا یو ټماټر دوا وچوا په دغه کې سود لازم نرسي زکا دا د طول نه لاندې لاندې نه وي داخل ته چې تاسو زی ولا راغله چې لکه یو ټماټر ته وتاله یو ټماټر دواري په تللی دي نه چې تللی خو کم از کم دا چټو چټو کم څوک نه خلی بلکې کم از کم پاو خلی نو دا ټماټر نیم چې کوم دی دی طول نه لاندې داخل نه دی ځکه په دغه ورکولو یا په کمی به شي کې زیادت کی سود لازم نه څخه ها احتیاط خشه دی اکثر لخل دې دوه تاسو کې چې بلا کې کومه سود نه پدا کې سود نشتا الله اکبر کبیره دغه سي نن سبا خلک چې په کوم خبرو کې اخته دي خلکو ځان لا اکاونټونه جوړ کړي دي د پیسو د سمبالولو لپاره د هر سړي سره په موبایل په دغه آلاتو کې پروت وي په هغه اکاونټ کې پیسې وچي د ضرورت مطابق بیا راو باسي دغه اکاونټ نه ته چې اکاونټ کې پیسې اچوي دا د چا سره پرتی وي دایوا اداره وي با اعتماد اداره وي لکه مثلا ایزی پیسې شوا یا چې دی دا نور څه شي چې دی وغیرہ وغیرہ نو کچتا د اغوی د طرف نه دا خبره وی چې ته 1000 روپے په اکاونټ کې کېدا ته چې کله دا 1000 روپے راو باسي دا هم دې ته ملويږي او د اغي په کریډټ کې به توله چې دی اضافي نور ته شیم درکو کله به منټونه در لګو کله به چې دی ایم بي در لګو کله به د اوس زمانه مطابق خبره کوم نو دغه اضافي ته شي په هغه پیسو باندې راغستل دا شرعن ټیک نه دی ګورا دا په سود کې رسی کل قرض جر منفعه فهو الربا حدیث ته هر هغه قرض چې توله څه ګټه را کینچ کی دا سود دی دا جایز نه ها کچره ته پیسې راوباسي پیسې راوباسي د خپل اکاونټ نه یا ته لګي نو یو وی سرویس چارجز سرویس چارجز مطلب دای چې هغه ایزی پیسې والا دکاندار تولوي چې زدل تنوس یم کمپنی مهنت کوي د کمپنی مکمل یو پروسس دی هغه دومره خرچه کوي نو چې ته پیسې لګي پاغه پیسو کې په زرو کې شل یا لس روپې د تونه کټ کیږي دغه سرویس چارجز دی په دا کې هوم کپ کټوتی وغیرہ کې کم او بیش کې سود لازم نرچی دغه څه خلک چې دی کله کله دغه د موبایل په ذریعہ باندې لون یې قرضه راغړي نو په قرضه کې مته پیسې کټ کیږي آیا دا سود دی کنه نه نو په دا کې سود لازم نه چې ځکه هغه چې کومه کټوتی کوي هغه ایواز هغه اصل کې سرویس چارجز دي خدمت پیسې اخلي حق الخدمت چې وته بیا هم احتیاط پکار وي یوی مسله فتوا یوی تقوا نو تقوا په دا کې خه خبره دارو چې څومره ځون ستل چې سړی دې دغه خرافاتو نه ځان ساتي اگر چې فتوا دارو چې کومه بیان شو امام ابو حنیفه سے بارے کې چې نبی علیہ السلام دا حدیث ته معلوم چې کله سړی چاله قرض ویر کی هغه ته بیا زیا اضافي څه پیدا اخلي دا اضافي پیدا غستل سود دی هغه به چې چاله قرض ویر کړل دا هغه د کور دی سوري نه لاندې نه ودرېدو بیا سره دام په پیدا کې روش شو چې تدام ولا سود جوړ شي دا نه چې کنه ودردل جایز نه وو فتوا خو دا و چې جایز وو خو تقوا ځان له شي ګوره فتوا او په تقوا کې ډېر فرق وي دغه وجنه د سود ډېر سخت عذاب دی ګوره قران کریم کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې کله سود نه نه باندې کېږو نو ګوره بیا تاسو فاذنوا بحرب من الله ورسول دی الله او رسول جنگ لزون ته یور کو بیا ګورا دا دی الله او دی رسول سره جنگ کولی حدیث پاک کې دا دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لعنت لګلې په هغه چا لعنا نبی علیہ السلام لعنت لګل دی آکل الربا چې څوک سود خوري په خپل په سود خور سړي باندې و موکله او کم سړی چې په بل باندې خوري مطلب د سود د پر ذریعہ جوړ شي لیکل وتا کوي ملازمت یې کوي وغیرہ وغیرہ دا ټول چې کوم د سود سره تړلې دغه دی دغه لزان ساتل پکار خصوصا علما فرمایي څوک په بانک کې ملازم دی ملازم دی پیسې ګډه وډه ده د سود د پورا پروسس کوي مهنت کوي خپلات ولوي کوشش کوي مهنت کوي نو پیسې ټیک نه دي نو د رمضان میاشت در باندې روغله نو چې ته د چانه حلال پیسې قرض کا دانیاتو کا چې ورسته وي زبیا دغه قرضه په حلالو پیسو لاندې کوم دغه سي د حرامو پیسې د سروي نو د حرامو پیسو په ذریعہ باندې روجي ما ماته وخا یو شي نه خبر یو بل شي نه خبر ګل ویني او په ګل باندې صوبه نه ویني یو شي نه خبر یو روزه نه خبر یو په دانه پیږي چې روزه به متوي پچی شي او روزه به نسی پچی شي حرام خوري خوشاله یو ته ته په ځین کې داریس کا حرام صرف د خنزیر غوخه ته یي چې په حرامو پیسو باندې دي حلال غوخه واغستا غم جایز نه کړو داغین حتی الامکان ځان ساته کوشش کوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی حدیث ته چې د سود او یا دروازې دي سود دروازې دي د سود د ګنا او یا دروازې دي او پیغمبر فرمایي چې د ټولو نه کمزوري ترين دروازه د الله په نسبت دی چې دا جرم د ټولو نه کمزوري ترين جرم پکې راغی لکه یو سړی د خپل سکه مور سره زنا وکي الله عز وجل دا د ټولو نه کمزوري ترين ګناه ده ګورخه یو سړی په سود کې لګیا دی او خپ کلاو طریقه لګیا دی پروا نه کوي سب کې الله دې بچ کی چاله دې پیسې ورکړې وي یو لاک او ویل دی چې په قرضه یې وخلق واپس به یو لاک لز زره روکوي الله فرمایي چاله نصیحت دی کتاب راغلو دی الله دی طرف نه نو من شو دي سودا غستونه نو هغه خپل پیسې به وي تملويږي چې څومره وي یو لاک باقي غلط زره واپس نشي اغسته وامره الى الله او باطنی معاملہ دیا غو دی الله په طرف دو یعنی توبه کچتا دی اخلاص په بنیاد وخت کې الله به توبه قبول کړي هغه پټه خبره د زړه چې دی الله نه ما په واړی هغه دی الله کار دی هغه کته څه کوته ما وخفا او د مونږ د پښتون معاشري مزاج دا دی که په مونږ کې چې ته سودخور څوک وو نو بس ټول بیا غي لګوتې وګدو که په مونږ کې څوک ګناګارو نو ټول بیا غي لګوتې وګدو په خپل ځان دې هیڅ رحم نشتا په خپل دې الله نه ویریږي په خپل الله ته جړاو کا چې اسنا دا قباحت په مو کې چې ته پیدا ونشي زون له جړا کوا بل دعا کوا زموږ مزاج دا چې نه بل به څرګندوي سود مسره ذکر شو خپل نه نه سود خور ها سود خوري جهنمی بس پخپل پخپل نیکی باندې غرور دی غرور مکه وخا تبن اخته شي الله دې نک د بل انسان په بد حال باندې خوشاله غم چې کنه هغه په سود کې واقع نه نو شوا ته چې دې نورم رسوا کا ته الله نه وغواړه کنه چې الله یې منی کیته الله یې منی کی او دې مونږه مزاج د چې بل انسان په بد حالې باندې اختر کو نو مشران ته وی چې د خره مرګ او د سپي اختر مونږ هم داسې یو که یو سړی ذلیل شو نو مونږ شو اختر په غوړې ځو افغان نه کو د معاشري اسلام ال کېږي چې کله د مسلمان درد بزړه کې کېږي ښا تش اعتراض له خطا کړای تش ګوتې ګدول له خطا کړای فلانه نه دی هغه کې خدا غندم دی دام دی ټول پلیت دی ټول دار او ته خو سوچا پرشته یې نه تور خو یو غلطیم نه کی چله یې رسوا کوي هغه معاملې دی الله سره دی الله نو ته وغواړه دین ته بیان کا وجاړه ته قدر دې پر رکی اسی مرسوا کوا ځکه چې ته یو انسان رسوا کوي تر هغه وخت پورې به ګوره مرګ دې ته نرسي چې په هغه غلطي کې ته نه واقع شوی ځان ساتلې د شینا څو کمزورې بدعمله ګناګار سړی دی ولدلو هغه قابل رحم دی دا سره خبر وکا ترغیب ورکا کین وا کوی کا جړاوي تا وکا دعاګانې وتا وکا چې الله دې هغه آخرت دې ور نه بچ کی الله فرمایي دا څه خلک جهنم لراون دي والله لا يحب كل كفار نسيم الله من نه کوي د هر هغه کسرا کفار چې هغه نه شکر وي منکر وي انکاری وي چې کم سړی سود حلال غني هغه ته الله کفار وي اسیم چې هغه ګناګار وي چې صرف ګناه دي سود کوي خو حلال یې نه غني الله فرمایي داسې انسان سره الله دې سره مينم نه کوي اے چې الله دې سره مینه نه کوي نو ته الله لا نه خوښه شوې نو چې الله دې سره مینه نه کوي بیا ځان تیار وساته بیا الله دې طرف نه بدحاله توله مخامخ وي الله دې ټول سود خور خلق لا هدایت کامله نصیب کړي امين وي سودخوري دا دی الله سره جنگ کول دی ګورا حدیث کی دار سی ابن عباس فرمایي دی قیامت پر ورځ به سودخور سړی له ویل شي خذ صلاحك للحرب چاچا او دی الله سره جنگ له ودرېګا اوس خپل اسلحه هتیار دی روخلا حضرت عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنہ دام فرمایي چې مو د نبی علیہ السلام نو لیدلیو چې په کوم قوم کې سود وی هغه قومونه باندې به الله خوشک صلی راولي قحط به راولي کمواله د مالونو کوم قوم کې چې رشوت ډیر شي هغه خلق به چې دی الله ویروي په مختلفو قسمو طریقو سره کله به د منګې نه یری کله به د دشمن نه یری نو دا ګناهونه د دو خپل اثرات دی ګورا ګناه لري کا د زندګۍ نه ګناه لري کا ټوله زندگی دی به خوند کړی نو دا سی مثال لري لکه خ خپل جګوي او پاغه کې صفا سوترا شودوي نیت دا وی چې کخيري زی کوله لور سو دا سی به خ وګړ کوم او به سم او ال تک چې دی پلیار تیری دی چې تری وی کوټینا لاندې تیری دی اچانک برچا ګان وغیرہ ته شی وو ته شی متیاز استری کې نو پاګه کې ورو ګرځې دې سره نو ټیک شو کور له خو دې شو د ور سوال خو خوان یې خوان یې وی داسې شولو بیا وی شو ته خو لیکن پلیت پکړل زندگی م پلیت وازان لا زندگی خیستا کا حسینه کا زندگی چې حسینه کیږي خیستا کیږي په دین دا دین روزانه اوري نو تش دې اوریدو دې پورنه دا عزم وکړه چې په عمل کې راوالم د نفس سره صلاح وکا د خپل الله سره روغ وکا الله بار بار دا قوانین بیانوي هم دغه خبره لا نو کته سود خوري کته حرام خوري کته رشوت خوري کته حرام کار وی او کته حرام خور وی دې الله سره روغ وکا اخرت ما برباد الله کو ویل وی فرمایل چې دا خلک د جهنم والا دي صلی ځان د جهنم په لار باندې برابر بل د خپل کاروبار په باره کې تاسو کا د علماونه چې مولانا سے مفتی صرف دغه کاروبار کوم دا مال حلال نه که حرام نه دا مال حلال نه که حرام نه عبادت ته پوس کوي غړي په خلاص واچوم کا په غسلا سی واچوم تسبیح په خلاص روغلم کا په غسلا سی روغلم دا ته پوس کوي خو اورز خدا ته پوسمو کا کنه چې په مو کې توله کومه داسې خبره لدی شي چې هغه د جهنم په لار باندې زه و مولا خو ولیا داسې وخیا کنه دا تاسو نه کوي کدا تاسو دې کولای ټول معاشره په دغه باندې ټکیږي بیا ګورا بل اخرت دې هر څه خپل لې خپل اخرت مخ خرابو اوس بشارت ذکر کوي الله مؤمنانو ته د چی چې تذکرہ وکړه د لمانځ اغل مون چې د موت یې صرف د ثواب ذریعہ غنو څه پار شي نه غنو څه پار شي نه غنو که پار زم غنل نو موږ دې شپې نه وختي نه ود کېدای دغه د پوره چې د سبي بیا په لمانځ کې اسنه چې غیر حاضر نشم هاي هاي څه بکیږي د دغه مت څه بکیږي کورونه وګوره ټول شپه دغه سی په بهودګي په فضولیاتو په نخرو په تماشو په کرکټو قتلو په فلمونو ډرامو پروګراماتو قتلو کې تیر شي تب اخر سوچ کله کوي چې ګوري د سحر مونږ به ته تللی او بیا نوجوان خلق بیا نوجوان طبقه دا غوی د لمانځه ته پوسو کا نو دا د سګړی لکه دا چې تکیل وي موږ خو تکیل نه دی الله دې طرف نه مقرر شې دی اے مسلمان بندا الله تبارک وتعالى په اعمالو کې د ټول نه اول کوم عمل ذکر کړی دی موز موز موز او بیا دومره غټه بدبختی چې جمعات او درس او اذان اوري او بیا هم ته خپل خبرو نه اوسګار نشول چې تخپل حالت بدل نه کی مسلمان اورورا قسم بالله کدا د تعویذونو کار دی والله کدا د ګوره د دمونو کار چې تبه د تو زندگی به د په دمونو باندې خش نه نه نه نه نه دا ټنګ دی غوګنه لری کا ګوره چې ته خکېږي توله الله طیبه زندگی درکې دی هغه طریقه دا ده دی هغه رولز او ریګولیشن دا دي چې ته دا کومه خبره قران دې تکي وې منه قران مسله بیان کړه وا اقام الصلاه نو اوس د موز داسې پابندي وکا داسې پابندي وکا چې صادې خېجم چې موز نه ګوره گاډ ور نشي دغله ویل شي اسلام دغله ویل شي دین دین ژوندای کا تش په داوو باندې نه کیږي چې په داوا باندې وي چې خلوچ دین مې ډېر خوښته دین سره مې ډېر مینه ورو دین مې داسې دی عمل کا عمل عمل له زور ورکا الله فرمایي واتو الزکات ورکوي زکات یا خود دغنه مراد زکات نه دی مال یا مراد تینا اخلاق جوړولې اخلاق هم زده کا ګورا تهذیب الاخلاق د زده کول غواړي خبرو کې ادب راواله چال چلن کې ادب راواله احترام او حیا راواله بهودگی مکوا لایانی کرونه مکوا لغو کرونه مکوا بهودا فضولیات دی اغه نه ځان وساته دغه شیزونو نه ځان وساته ته به وسوي چې دا چې زمونږ الله په ایمونه بزرګون جوړي نه دا دې ګوره د آخرت ضرورت ته ور کزان به پوي وي او کزان په نه پوي کوي نو بس کله به ونه مار کوي کله به د بزرګي نه مار کوي کله به یو څه او کله به بل څه اے د سود کوم معاملات چې پاتې شوی دی هغه پرې دا بس ختم کدا معاملات سود مبارک دې چا سره سه اګریمنت کړی دی لره که ختم کا مسله باندې واضح شوي پوه شوي ختم کدا شه ان کو تم مومنین کچې تاسو مومنان یې فإن لم تفعلوا کچر توسه دا کار و نکړلو اے سدخرو نفأذنو بحرب من الله الله فرمایي چې توسه خبر شو په جنگ من الله دی الله او دی رسول طرفنا مطلب دا چې توسه سره به ګور بیا jihad کیږي کچې ته مو دا مسله نه منلانو jihad به سره کیږي دی الله او دی رسول طرفنا جنگ دی اعلان جنگ دی اوس د مهلت تذکرہ کوي الله فرمایي کچری وی دا ذو عسرت تنگسا والا مطلب دا چې کوم وخت مقرر دی کومه نیټه نو پاغه نیټه باندې پیسې واپس نشي ورکولې یعنی الله فرمایل کړي سود دی و نیټه یې خېوا د سود دی و معاملہ کړی و بیا د حکم دی الله واورې دو بس من شوې دی غینا و دې ویل چې بس مولا خپل پیسې روکا از اضافي روپې نه اخلم هغه پیسې په تشی کې لګولې دي تنگ دست شوې رې نو الله فرمایي کچې توی هغه د تنگسیا والا فناظرت یعنی فعلیکم ناظرت پتو سے بندے کول دی انتظار الا میسرت تر مالدارې پوری لګ انتظار وته وکړه چې پیسې وی سره پیدا شي هغه به ته واپس راوخلې نو که صدقه دی وکړلا معنا دا چې تو هغه پیسې ته د سره وام نه غستلې نو دا به صدقه شي کله صدقه وس د کیږي نو صدقه یې کا تخویف او خروی ذکر کوي الله فرمایي واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله ویریږي تاسو د عذاب د غورزینا چې واپس بکړې شي تاسو پاګه کې الله طرف لا مفسرین کرام فرمایي چې دا آیت په آیاتونو کې د ټولو نه اخرنه آیت ده حضرت ابن عباس فرمایي هذه آخر آیت نزلت علی رسول الله قران کریم کې دا آیت د ټولو نه اخرنه آیت ده دغه آیت نه بعد بیا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تقریبا یویشت ورځې ژوندی و د هغې نه بعد بیا وفات شوی دی تفسیر سراج المنیر کې دا ذکر کړي الله فرمایي اخرنه وਹੀ کې اخرنه آیت کې چې ویریږي تاسو د عذاب د غور زنا چې تاسو به ټول دی هغه الله په طرف واپس کړی شو پاره کې ما کسبت وهم لا یظلمون زیاتې به نشي کولای په دوه خلکو یا ایو الذین آمنو امور انتظامیه ذکر کړي دریمه مرتبه دی هغه امور انتظامیه نظام به څنګه چلوي د معاشره کار روزګار به څنګه کوي د هغه تذکرہ کوي الله کله چې معاملہ کوي دی وی خبرې نو هغه لیکل کاوه او بیا نن سبا ذهنونه دومره کمزوري دي کته په دې وکړلو چې سبي پناشتا کې څه شي خورل نو لږ سوچ به په کوي دار ذهنونه هم دي ښا خبره ویریږي زر نسيان ډېر دی نو کچې ته یو معاملې دې وکړل کله کله بیا پاغه کې پیسو کې لاندې باندې سی هغه ولي کا چې فلانې بایع دی فلانې اغستون کوي دی مشتری دی دا فلانې شی په دومره پیسې ور کړو دومره نقد ور کړو دومره پنيټه شولې دا ترتیب شو نو دا لیکل کوا دا مستحب دی ښا دا لیکل کوا یا ایو الذین آمنو ای مومنانو اذا تداینتم کلا چې توسې دې قرضې معاملې کو بدین کلا چې معاملې کو توسې دې قرضې الاجل مسمن تر وینېټه پوره نو فكتبوه لکوې تاسو دا فكتبوه امر دی لیکن د استحباب دی پوره فرض نه دی البته مستحب خبره ده او چاغه ولیکا نکل کوه د ځان سره ښا ډېرې مسلې په حل کېږي د لیکلو نه پتا د چا قرضا دو د چا په تو په چا قرضا دو د مرګ نه با سړې کله کله اچانک مړ شي نو پته وی ورسوله چې دومره قرضا دو دومره دای مخروز دی وغیرہ وغیرہ دا لیکل کوه ښا که په خپل لیکل نشي کولای نو یو کاتب درو شي هغه د لیکل کوي وليكتب بينكم كاتب بالعدل لیکل نو کی په من تاسو کې یو کاتب لیکون کوي بالعدل په انصاف سره کمای به شي نه کوي ګورا کمای به شي نه کوي ګورا که یو سپر دی ولګول خانه به خرابه کوي خان هم وی زر روپیو یو سپر دی په ولګول نو په لاس زرو کې جټکا ور کړلا یو صفر تجوید چی شي کیږي ډیر څه کیږي په عادل لیکل کوا په انصاف لیکل کوا خیال کوا ګورا لز روی یو صفر دی او چولو بیڑا دی چا پکړه دا غدي 90000 روپی هغه دی پیرو اړه والے په انصاف لیکل کوا کمای به شی ونه کی ګورا ښا بل یو کاتب دی هغه چارو وو ته لیکل وکا هغه دی انکار نه کوي ځکه چې الله وته دغه کتابت خیل دی الله فرمایي ولا یا بکاتبون کم سړی لا چې حق ور کول وی په هغه لازم دی چې حق به تور کوي نو هغه به املاکي لیکل به هغه په کوي اوبه ته چې داسې داسې ولیکا وليتق الله او په دغه دوران کې چې کله تپبل چا لیکل کوي نو دې وې ریګه دی الله نام ربه چې رب دې دی د خپل رب نو یریګا ولا يبخس منه شيئا ندی کموی ته شی داغینا فإن كان الذي عليه الحق صفيا وس هغه سړی چې پاګې باندې حق دی نو کچې ته هغه لیونه غوندې وی دیوانه وی ډیر نه پويږي معاملات له ضرورت دی لیکن ساده غوندې دی سفیان به وقوفه غوندې دی دیوانه غوندې دی پیګی نه غریب ډیر فإن كان الذي عليه الحق پس کچې ته وی هغه کس چې پاغه باندې حق ور کولې صفی صفی هم دیوانه وی هغه له ونه وی به وقوف وی کما کلوي عقل له کمزوري اوس کدا سي ته معاملہ و نو پاره کې د سړو په بار کې الله فرمایي واستشهدو شهیدین کسما ملا دا سوا چې پاره کې د شودونو د گواهانو ضرورت وي نو گواهانو نه سي تاسو شهیدین دو گواهان مر رجالکم د سړونا سړی چې وی نو دوا سړی گواهان ونیسئ نارینا دا بل خزه به وته یو دکی بیا په خزو کې د نسیان ماده ډیره زیاته وي ته به سره روغه خبره کوي څه حاله په به سره جنگ وکي خبره به سره وکي خبره به بوزي چې کله یې مین زویل ورسوي ته به وی چې څه خبر یو بڑا بځای غړ دلیل څه خبر یو بڑا نوی خبر پته نشته وته اچ لګیاوی اصل ظاهری بس څه شی په نظر ورسی هغه دی وجه نه زنانو کې د نسیان ماده زیوته وی ښا وجه دای دا نسیان تعلق د دماغ او د زړه سره او د زنانو زړم کمزوري وي او دماغ هم کمزوري وي بدن هم کمزوري وي پیغمبر فرمایي دا دی حضرت آدم د ګڅې پختې نه پیدا صنف نازک ته دا زنانه چې دي نو هغه صنف نازک دی مطلب باغوي کې نسیان ډیر وی نبی علیہ السلام فرمایي چې د عقل نام کمزوري دي ناقصات العقل او الدين او د دین نام کمزوري دي په میاش کې الله سورې عبادت نه کوي المنز وغیرہ وغیرہ نو د عبادت نه کولو دی وجه نه ګوره دا ټولې مسلې جوړیږي وروره زنانو کې نسیان ډیر وي زړونه کمزوري وي د دغه وجه نه چې عبادت یې کم دی د چا چې عبادت وي او پابند وي په خپل عبادت کې نو آغا دغه بیماریو دغه بیماریو وغیرہ نشي کار کیږي دغه وجنه خپل عبادت په ټیم خپل سر لره سواخا ټول معاملات ګوره د غسر تړلې وګوره د الموز دومره اهم عبادت ته چې کله الموز چړې په صحیح مانو باندې کوي نو په الموز کې لاس نه استعمالېږي سترګې خله جبا وګونا اندامونه ټول نو الله رب العالمین به د ټول وجود لري ته سلامتی درکې چیرې څه دې کول د موس پابندي دې کوله ښا موس ډیر هم عبادت د زنانو عقل کمزور وي نو چې عقل کمزور دی ته وسه گزاره کوله ښا چې عقل کمزور دی پیغمبر فرمایي خبي به پیږي چې دا خبره دې کول نور خو بیا به مکه نو خته گزاره کا کنه کدا سي په اړه خبره باندې نیوکا کوي دا به زندگی ډیره بدش ایمو خالص کوي ای گزاره په ځای باندې چې کوي گزار کوي پیژنه دا گزار شریعت خدای چې ته شریعت راکوا گزارا دا یو هاوه ته په اخر کې ولا کوا گزارا ایمو خلکو سره گزارا نه څه شي به کوي ګزور په کوي خله یې وایي نو پسې وایي چې کاګه خله په سوق سمېږي دا گزاره وسره کوه خو ژوند کوه احترام ژوند کوه احترام ژوند کوه زنانا کمزوري عقل والوي یعنی ما خبره یې ذهن نه اخلي لګ رحم په کوه پیغمبر فرمایلی تو سه نه به په تاسو کې د ټولو نه بهترین هغه څوک دی چې زنانه وسره خي د خپل اهل او عیال سره خي ظالم الک سوچ خو کا پدا غا روجا کې د سبعین ونه ستوي گئی پوری زنانا د تو دسترخوان تیاروي کله سبزی کټ کا کله چی دی د غوا خدمت کا کله چی دی د بچو خدمت کا کله د کور او د غولی او د انګړ خدمت کا کله چی دی د بشي خدمت کله د ملمنو خدمت کا تو خو ورځ په خونه باندې سور شه لیونه کیږي کنه لیونه کیږي نو په دغه زنانو د ژوند جوړ دی څنګه ژوند خرابوي سخت مکو وکړه کارسو جذباتي مينو جذبات په کنټرول کې ساته ها دا د خپل ملګری دی ګوره دا د خپل ملګری دی دغه رفیق حیات ویل شي د ژوند ملګری ظالم دومره خدمت ته کوي ته دومره به حصہ یې چې بیا په وړه خبره باندې دومره سوال نه کوي جنگونه جګړه او بیا په کې دغه حال ورسېږي چې مور او خور یا دوا او کنځلې کوا دا د کوم کلتیا زنانه ولا ذهن الله کمزورې ور کړې ښا ناقصات العقل وی په وړه خبره خوشاله کې په وړه خبره خپکیږي خیال ساته بل ماهر حضرات دا خبره کوي چې دا زنانه چې وی دا اکثر لا زنانه داغو عادت وی داغوی دغه د زام او خوزیدل ډیر زیات وی دا خیر د قران او سنت خبره نه ده اسی طبي لحاظ خبره ده دا زام نه داسې خوځي تاسو بلدلی وی چې زنانه وګوري نو یا به پلاس کې چپس وی یا به چې په خله کې چنګم او جاولي وی یا به چې دې بل څه خوراک په داخله کې وي نو چې دا خلیلا دغه چنګمان او دغه خل چې دغه غندو بلا خوري نو دا چې کله زور ور کوي دا پجامو کې زور وی داس داس دلته باریک باریک رګونه دي نری نری دغه د دماغ او لچتلی دي دا کمزوري شي په دا ډیرو کینچاو باندې بس هغه دی وجنه په دماغو کې د نسیان ماده پیدا کیږي خدا طبي خبره ده ډاکټري خبره دغه وجنه په کار دا چې دغه بي ضرورت دغه چنګمان دا نه دی جوړ پکا ایو ضرورت دې خلې بدبوئی په وختي تور لري ک بیل خبره شو بيخي حرام نه دي کچې ته و دیندار سړی په خله کې چنګم او چول نو دیندار سړی په ډور ډور داسې چبوي حالانکه هغه به ډاکټر لیکلی وي به ضرورت مې څه حرام شي نه دی حلال نه خو عام استعمال مکه وزن سړی بيخي د شي عادت دی دریم نسیان چې پیدا کیږي دا د ګنې دی وجنه پیدا کیږي ښا چې کومه معاشره کې ګناه ډېر وي په اغزه کې به نسیان ډېر وي ګناهونو دی وجنه زړه تور شي ګور زړه تور شي تو سه بلدلی وی دا د کالجونو د یونیورسيټي او چې کله د ریزلټ وریزي وي دا د ریزلټ په وریزو کې دغه حالات نه ګورو دا غزونه خبره ده چې یو سړی یو د ادارې مشر دی او پیسې استعمال کی او خپل طلبه ول چې دی په 1100 کې 1100 په 1100 کې 1087 نمبر یې ولګی نو بس چا خبره چې راندا کته وی دا تاسو خوشتانه چې په کوم شی وی ته ملاوه موږ په یونیورسيټي کې ماستر کې یو د پیښور یو ډیر غټ سړی دی نما به نه خلم ډیر غټ سړی دی اوس سعودین دی سره سیاسي نو پرچی ور کولې دیندار سړی نه موږ په کلاس کې ونو دومره نالایق او دومره نالایقه چې د ځون نه پورې باقاعده چې کر له پیسې ورکړي چې مولا څو مولا د بل چنه راخله مولا وروړه بستر کو لیدل داسې بیا چې کله هغه پرچې وشوې د هغه نه بعد چې د ورستو خبر راغله دی وای وای ته وی ته پوسونه ته کوي نو ودرې د وتویلی چې حضرت هغه بشر نه تاسو کولو حضرت مولوی بس حاضری مې ولګا او زرا وونه چې چې تر وونه عمره لړاوه وی ټیک شو بس حاضری دې لګوم صرف یو هغه وکا اکیو جواب دې نه غوړو دا ته وی چې په عمره کې څو فرض دي دا دې لیدو خبره یقین وکړه چې دا غي جواب یې ورنه نالایق تو دومره ښه د نن سبا زمونه چې دا کم تعلیم دی بعضی طلبه خدا سری چې هغه مهنت کوي خوري کوي نور اسه ټوټلی ګور خپل اداره چمکول دي او ډېر نمبر یې اخستې دي اے ګریډ اے پلس نمبر یې اخستې دي ظالما اے پلس نمبر به الګ استې چې ته هغه تعلیم ورکولې کنه دا خو ته ټول په امتحاناتو کې چکر دي چی شي دی د رشوت دی د رشوت نو اکثر له کالجونو یونیورسيټو چون کېلته ماحول ټول داسې وی ټول بیا د نن سبا زمانه دي کالجونو یونیورسيټو خود سمایا یا په سټیج دی برا چې کله پیرنټس دی وی کله چې یوم والدین وی نو پاورز باندې به باقاعده مشمونه بچي ډانس کوي لړکی به ډانس کوي مطلب تاثر دا چې موږ دغه معاشره په مخ کې دا خدمات پېښ کوو چې ته بچي موږ لرو شي موږ به دغه خیر داس یو ډانسر جوړو چې سبب معاشره کې مغرب لزون خالص سوس او بل طرف لا د مدرسې ماحول وي د مدرسې په ماحول کې دینداری تقوا بدنظری نه اکثر لداغه د حفظ چې کم طلباوي په موبایل کې دا غند او بلا چې وګوري نو ذهن یې کار پرې دي کم ورس تورس تنزل ویر غرزيږي غرزيږي زده کړه نشي کولای چلا ماحول غلط دی دغه بچی له پکور کې ماحول ورکا پکور کې وتا غند او بلا مخیا دلته کې په حفظ کې وی الته کې کور لنور شي په کور کې چې دی د ګندا ماحول کې ساتل دي کور ماحول هم ټیک کنه کور ماحول ټیک وی هغه حافظ دی قران هغه چې غیر محرم سيزونه وګوري ګند او بلا وګوري ارته دې ضایع کړو دا پابندي به ته په کوي دا د بچی تربيت به ته کوي ګوره که تربيت نه کولو آزاد پرې خو دوی چې ته لوړ ورته دې تلې وي دا بچای دې ضایع نه ګوره دا دې استاد په کول باندې نه کیږي چې استاد یې سبیر مهنت کوي استاد کا اته غنټه مهنت وسو کې خو دې ته دې وی غنټه لا پروايي پکې روغلا دا بچای دې ضایع کړو دې بچی سره خواري کوا دې بچی سره مهنت کوا دا دې دې آخرت ګټه ګوره پیغمبر فرمایي چې نکمل بچي چا پرې خو دو نکمل بچي دعا وې ته کوي عمل نامه د سړی نه بندي کې د مرګ نه بعد عمل نامه جاری وي نو الله دی وسړي په مقابله کې دوی خزي مقرر کړ ځکه پاغوي کې د نسيان ماده وي ځکه الله فرمایي چې کدی وی خزي نه خبره ویره شول په گواهانو کې غبل به وي ته یادوي الله فرمای ولا یاب الشهداء او انکار دې نه کوي گواهان اذا ما دعو کله چې رو بلل شي گواهیلا کله چې دې شهادت دې ادا کول دې پورا رو بلل شي چې اے گواه رو شه او شهادت وکړه نو انکار مکوا ولا تسأموا ان تكتبوا صغيرا او كبيرا نه دې ستړیوي تاسو دا خبره چې ولي کو توسي کاغه وړه خبره یې کاغه ټه خبره الا اجلی تر نیټه پورې الا بمانه ما تر نیټه پورې خبره وي د نیټه خبره وي نو ګورا د کشتونو خبره وي هغه ولي ک بیا کوړای ک غټوي ذالکم دا رنگ کې دل تاسو ډیر ور ډیر انصاف دی عند الله پنځ دی الله بیا به دنا انصاف کیږي بن صافي به نه کیږي هغه د لیک مطابق به خبره کوي هیر به دنا نوي شوی د چا حق به نه ضایع کیږي واقوم للشهادت او ډیر درسته د شهادت ته پورا دا خبره چې لیکل کوي وادنا نزدید دا خبر الله ترتابو چې شک به نه کو تو سه او معاملات کې به شک اعلی ختميږي چې کله د لیکل کړي وي بس ار سره د لیک مطابق څه شي پابند نه ښا الله ترتابو هغه نه لیکل الله بیا ضرورت نشته دی ښا فلیس علیکم جناح الله تبتوا نشته په توسه باندې څه ګنا چې وین لیکو پدا کې لیکل ضروری نه دی بس پیسې دکاندار لیا وړي وړه روکاو وړي روکاو صابون او چینی روکاو فلانه روکا هم پیسې میرا وړي بس لیکل ته ضرورت نشته پیسې کیسه ختم شو واشهدوا اذا تبايعتم گواهان جوړ کو کله چې تو سه بيع او شراء کو غسل خرڅول کو ولا يزار كاتب ولا شهيد zarar دین شور کولای یو کاتب لا ولا شهید نو نه گوالا هغه صحیح گواہی وکړه یا لیکل یو کړل نو دغه څه غلطی پکې نه وا چې تاغه ګرموي یو شای ته په غاڼه کې راو خلا مثلا نو توی چې غړې په غاڼه کې روکا یا یا بل دا څه شی روکا وغیرہ وغیرہ نو هغه د دغه د پوره چې هغه ورستو بیا پابند دی دغه خبره چې هغه خپل هغه قرض لنډ کی فإنا من بعضكم بعض فليؤد الذي اؤتمن امانته پس کټی ته امن کې شی باز استاسو بعضن د نور بعضنا مطلب دا چې د رحم کې خپل ضرورت به کې روپېخ نشي فليؤد الذين پس ادا دي کی پورا پورا هغه کس اوت من امانته اوت من امانته هغه کس چاغا اعتبار کړی شوی دی پاغه باندې امانته خپل امانت څوک چې امین ګرځولای شوی دی هغه خپل امانت ادا کړي بیا هم الله فرمایي چې په دغه ټولو خبرو کې وليتق الله ربه وکړ دې چې ویریږي دا بندا دې الله نه چې رب یې دی ولا تکتم الشهادت م پټو تو سه گواہی و من یکتم چام چې پټکړه دا گواہی پس بشکا عاصم قلبه ګناګار دې زړه دې اغاز لري ګنا کړی ګورا ګناه یې زړه وکړه مطلب دا چې سزا به وي ته ملاويږي ګناه دې زړه وکړه نو سزا به دې زړه دې ته ملاويږي الله فرمایي لله ما فی السماوات و ما فی الارض اوس الله دعوت توحید پورا دلیل ذکر کړي دلیل عقلی څلورم دته د سرګندو خبرو حساب می د پټو خبرو حساب می فیغفر لمن یشاء و يعذب من یشاء پس بخی الله هغه چاله چې وګړي ګناهونه ټول سوا د شرک نه و يعذب عذاب ور کوي الله من یشاء چاله چې وګړي الله بیان دی رسالت کوي ایمان دی پیغمبرانو په دوو خبرو باندې وی یو دا چې پیغمبري غستې وی دی الله نه دویم دا چې هغه دغه پیغام رسوي امت لا او ایمان د مؤمنینو چې د هغه دوی خبرې دي پیغمبر چې کوم خبره وته کړی وی ایمان پر اوړه تصدیق وکا او دم نمبر کې دا چې پیغمبر کما خبره وروړي وي نو پاغه باندې عمل وکا الله بار بار فرمایي اطیع الله او اطیع الرسول آمن الرسول بما انزل الیه من ربه تصدیق کوي پیغمبر دی هغه څه چې نازل شوی دی هغه طرف لا دی طرف دی ربنا والمؤمنون مؤمنان هو مؤمنان په عمل کوي او تصدیق کوي دی پیغمبر او پیغمبر تصدیق وی نو مراد دا دی چې پیغمبر رسالت وخلی او به خلق لرسوي کلنا من بالله دا ټول په ټوله ایمان وروړي په الله او په ملائکته ملائکو دی الله او کتبه په کتابونو دی الله او رسوله او په پیغمبرانو دی الله ټول دی الله په ذات ایمان وروړي په ملائکو په کتابونو په پیغمبرانو یعنی څومره عقاید چې دي نو پاغي باندې ایمان وروړي تفصیل دی ایمان د ما انزل ذکر کوي ما انزل دغه شیان دي چې کوم الله نازل کړی دی ښا په الله ایمان په ملائکو په کتابونو په پیغمبرانو لا نفرق بین احد من رسوله مونږ فرق نه کوو په منځ هیڅ چا پیغمبر کې په منځ هیڅ یو پیغمبر کې مونږ فرق نه کوو په اعتبار د کیفیت د ایمان سره په ټولو پیغمبرانو ایمان نه وقالو سمعنا ویدوی چې مونږ اوریدلې دي حکمونه دی الله واطعنا او تابعداري کړی موږ دی الله دی احکاماتو مؤمن سره چې دی پیغمبر دا خبره کوي دی الله هر حکم می اوریدلې دی مطلب وا می اوریدو او اور می هم او عملم په کوم تابعداریم کوم دی الله دی حکم دغه سي روزه نشي نیولای بیماری نو سیمن سورستوي ونه سبیا په سفر یې اوس نشي نیولای په تکلیف په منډو تر لوی نورسته ونه سو هر انسان الله مکلف کړي دی وس مطابق دی وس نه زیات بوج الله پچام نه چوي شر هغه دی اکتسب چې د هغه اراده کړی وي کما اراده د خیر چې او کی پاګه بندم توله چې د نیکی ملويږي او کما چې د بد شي اراده او کې نو هغه هم توله رسیږي نقصان توله ملويږي د موږ نه مخکې چې کوم امتونو په داسې خبرو باندې مکلف کړی شوی او چې هغه ډېر سخت سخت حکمونه کله به چې هغه شرک وکړو نو حکم به الله ته وکړو چې یو بل قتل کو سخت حکم وکړه دا غسه دی هغه دې صفائی معاملات یو په وجود به چې کله چې صفلیتی ولګی دا نجاست ولګی دو ور انسان ډیر کمزورې دی او د الله رب العالمین په خزانو کې دا سیدا سی عذاب نشته دی الله دې هر انسان ته وساتي دا سی آفتونه شته چې حق ایران نشي تاسو به دا مریض او بیماران خلک لیدلی وینم سبو دا ور دي سوشل میډیا دی وجود چورا چورا شي مخ وشلېږي سر وشلېږي په خپو سړی ګډ شي په لاسونو سړی شیل شي د الله سره ډېری ډېر مصیبتونه شته خزانه دي هر وخت دی الله نه دا سوال کوي یا الله مو بچ کا یا الله مو بچ کا زه ډېر کمزور یم یا الله زه ډېر ګناګار یم یا الله زه دغه خبرو وس دس نه لرم یا الله او بیا وګوره الله دې بچ کی دې الله رب العالمین دې طرف نه کله کله بندا داسې غلطی تی وشي چې هغه انسان لا سزا په دنیا کې الله ور کوي ګورا داسې انسان الله پریشان کی توبه خدا چې انسان خودکشی له مجبور شي ګورا هیڅ لیاري نه وجه صرف یو وی خورا وجه دغه بی دینی وی ګره دغه بی دینی لري سوچ نو کړي په دغه بی دینی دی غور نو کړي چې زبې یې ختمه کم اغه دغه سه جراثیم سیوا کول سیوا کول سیوا کول سیوا کول دغه حد لور سره چې الله بدحال کړ الله در باندې خپل ازمایښتونه راوستل د سزا په تور باندې په بیماری کې یې اخته کړلې په مصیبت کې یې گرفتار کړلې خدا نه خستا د لاس مې قتل وشو خدا نه خستا د لاس مې چې ته جرم وشو رسوا شوې ذلیل شوې الله و شرمولې الله دې نه کوي الله الله بندا دې الله نه وخت کې یا الله ولا تحملنا مبار و په موږ باندې ما هغه مصیبتونه لا طاقت لنا به چې موږ ته هیڅ طاقت هم نشته دی موږ ډیر کمزوري موږ هم دې الله نه سوال کوو یا الله په موږ باندې داسې مصیبتونه داسې ازمایښتونه داسې پریشانې داسې مشکلات مرا ولا یا الله چې مونږه واسو طاقت نه لرو علم دې هر قسم آفتونو نه وساته علم دې هر قسم مصايب او دې بيماريو نه وساتي الله رب العالمین دې مونږ له ژوندۍ دې عافیت او دې سکون او دې اطمینان سره دې الله دې بندګي نصیب کړي اصل ژوند رونم دغه دی چې سړی دی الله کتاب واوري او د هغه کوک زړه په نیغ شو د هغه د زړه تیارې په ختم شوې او رڼاګانې به تراغللې معاشره سم شولا ظالم ظلم پرې خولو ګناګار ګنا پرې خولا مشرک شرک پرې خودو بدعتي انسان خپل بدعات پرې خودل ټول چې د قران کتاب لغوونی ولو چې کوم کتاب څویي هغه باندې عمل وکړو دغه ژوندۍ په دنیا کې د جنت یو نقشه پیش کړي دا د جنت زندگی وی چې انسان له الله رب العالمین دی دین سره زندگی نصیب کی بیا خصوصا دی روزي د غمیاش چې کوم وی دا خنورم دی برکتونه والي دی الله رحمتونه متوجي وی نو پرې د غلاظتونه پرې د ګناهونه د زندگی دی جوړولو دی پورا دغه روزي و ذریعہ جوړه کړ چې ان شاء الله زبې د خپل ارث ګناهونه معصیات ارث پرېګره نبی کریم فرمایي صلی الله علیه وسلم چې پچا باندې میاش دی روجي روغللا او د هغه باوجود مغفرت یې ونشو ګناهونه یې ونشول جبريل عليه الصلاه والسلام بد دعا کړی او چې الله دې تباہ او برباد کړي او پیغمبر پاک په امين ویلي تول وسم په ذهن کې د آخرت فکر نه پیدا کی اے دومره قران دی واوریدو دومره دی الله احکامات واوریدل په لړ کې دا جذبه نه پیدا کی نزان علاج شروع کا لکه څنګه هسپتال لاړ شو د خپل بیماری او علاج کوي قران هم دغه سه علاج کوي د بندا لا فرمای بندا لا چې اے بندا او غواړه د الله نه جواف عنا اے پروردگارا معفو ک مونگلا عفو ک مونگلا دواف عنا دا لګي دی ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به اسرا یا الله چې کوم مصیبتونه ازمایښتونه مونږ دی هغه طاقت نه لرو اے پروردګارا یا الله پاګه کې په مونږ باندې رحم وکا دې تو رحم غواړو ورحمنا یا الله په مونږ رحم وکا یا الله په مونږ رحم نو په اخر کې الله تبارک وتعالى مسله د توحید پر دلیل ذکر کړو او مقصد دا و چې اے بندا ګور ټوله مسلې دی واورې دلې ټوله خبره دی واورې دلا الله دې هیر نشي بندا دې الله نه غوښته کوا چې الله دې د خپل قارون نه بچ کې الله دې د خپل مصیبتونو نه بچ کې دې بیماری او دې امراض نه دې بچ کې سورته آل عمران کې څلور مسلې تفصیلا ذکر کړي اثبات د توحید ذکر شو دیم نمبر کې اثبات د رسالت او سوره بقره کې او دریم نمبر کې جهاد فی سبیل الله او څلورم نمبر کې بیا مال خرج کا دی الله پلار کې انفاق فی سبیل الله دا څلور مسلې تفصیلا په اصول او په قوانینو سره ذکر کړي دي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین